اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورت بقره شروع وا داغي اوله حصہ چې هغه مسله د توحید پای کې بیانېږي دعوت ته توحید طرف ته او هغه دعوتونه دوه قسمه یو عام دعوت او عام خلق ته په دلایل سره او بیا دویم نمبر خاص دعوت بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل ته چې کوم دعوت او هغه کې بیا شپږ خطابونه وو هغه شپږو خطاباتو کې اولنې خطاب هغه انعامات ته خاص شوی چې په هغه کې نعم په بنی اسرائیل باندې ذکر کول او دای ورته وی چې په شکر د دې نعمت کې زما توحید اومنه او دویم باب چې کوم یا دویم خطاب نو په دویم خطاب کې دا غوي عیبونه دا غوي خباستونه ذکر کول چې هغه اته خباسات ذکر کړل درې د مشرانو پنځه د موجوده او د کشرانو ذکر کړل او دا غي په اخر کې بیا تخویف ورکړو منکرینو ته او بشارت ورکړو چاته هغه د توحید منونکو خلکو ته اوس د دې ځای نه دا دریم خطاب شروع کیږي وای د خدنا میثاق بنی اسرائیل او دا خطاب با چلیږي تر آیت نمبر 86 پورې لند دغه ځای کې تر 80 84 85 86 سلور آیاتونو کې دا خطاب چلیږي خلاصه د دې خطاب دا ده چې په دې کې با د بنی اسرائیل یو بل خباست ذکر کړي او هغه خباست دا غوي سره اتیان بالنواهی یعنی نواهی کول کوم کارونه چې منع کړی شوی دی هغه کول او ترک الاوامر چې کوم کارونه ورته ویل شوی دی چې دا وکي هغه نه کول دغه باندې ورته سور کوي زجر بو ته ور کوي چې دین الله تعالی وعده په دې باندې غستې وعده او په دریو آیاتونو کې وی هغه یو خباست څه دی اوامر نکول مامورات نکول او نواهی منهیات کول بس دا د دوی کار دی او په دې کې بیا ذکر کوي سلور اوامر او سلور نواهی چې د دوی نه په سلور کارونو کولو باندې وعده غست شوی و هغه دوی نه کړل او د سلورو کارونو په نه کولو ته وعده غست شوی و هغه دوی کول او هغه باندې هغه به دا کول نو دغه د ذکر کوي خام و اذا خذنا ميثاق بني اسرائيل او یاد کپاغه وخت چې مونږه واغست پوخ لوز د بني اسرائيلنا لا تعبدون الا الله دا لوز د سو دا لوز د دې امورو لا تعبدون الا الله دا لا تعبدون الا الله بعضی وای دا تفسیر د میثاق دی نو بیا د دې جملې خو څه اعراب نشته او یا دا چې دلته کې دا دغه دی حال واقع شوه دی لا تعبدون الا الله حال کونهم ملتزمین بالتوحید دا سه حال کې مت دا لوز وا سره تاسو با کله کوسه گئی په توحید باندې لا تعبدون الا الله معنا او ما حاصل شو توحید شو نو هغه به راشي یا دا ده چې لا تعبدون الا الله دلته کې ان مقدر دی څه مقدر دی ان الله تعبدو الا الله صحیح شو دا لوز مته واغسته چې عبادت د غیر الله بنه کوي دا شو یا لا تعبدون الا الله دا نفی په معنا د نهی سره ده او دا بهتره خبره ده چې نفی کله راضی او په معنا د سره وی نهی سره وی کله به خبر راضی په معنا د امر سره وي کله به نهی په راضی په معنا د نهی سره وي یعنی دا کار بن دا کار نه کوي یعنی نه به کوي پوه شو کنه دا معنا شو لا تعبدون عبادت پنه کوي الا الله دته استثناء مفرغه وي مستثنا منه ذکر نکی او صرف مستثنا چې ذکر کی نو د دې مطلب دای چې تاسو لا تعبدون احدا الا الله د هیڅ عبادت په نه کوي د غیر د الله نه غیر د الله نه غیر به د هیڅ عبادت نه کوي یو کار دادی دا یو نه شوخه یو نه رااله دوی مګوري امر ذکر کوي او درې اوامر ذکر کوي وبالوالدین احسانا بل امر دادی وبالوالدین احسنوا بالوالدین احسانا یو به دا وي چې د هغوی خبره منل، اطاعت کول. دویم نمبر خبره به دا وي چې د هغوی ته په خولې باندې نرمې خبرې کول. دریم نمبر به دا وي چې هغوی ته دعا کول. هلته به راشي وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا والدین سره احسان کوي څنګه اما یبلغن عندك الكبر که چرته ورسیږي ها من الرحمت د وجه د مینې او د رحمت نه وقر رب ارحمهما بل دا وای چې اے رب زما رحم وکړه په دې دواړو باندې کما رب بیانی صغیرا یا الله لکه څنګه چې دوی زما تربیت کړو په ماشوموالي کې الله دوی په ما رحم کړو الله ته په دوی رحم وکړي نو دا درې سيزونه سری دا غوي سره په خلی سم چلیدل په عمل کې سم چلیدل او دعا ورته کول دا وبالوالدین احسانا کې راځي او قران کریم کې دا اصول ډیر دا کیږي تکراری برازي چې کلم دغه ذکر کی عبادت د غیر الله نه نفیو کی نو بیا وسره ذکر کوي د والدینو سره د احسان مسله وسره ذکر کوي سورته نساء 36 نمبر آیات کې وراشي پیندم سپارا کې 36 نمبر آیات کې ممدا شاندا په پیوس ترازی متصل برازی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بندگی خاص د الله او کغه سره بل څوک مشرک وای خیال مو دی و پسې سوی وبالوالدین احسانا مور او پلار سره خېګړه کوي مور او پلار سره سلوک دی دغه رنګ سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کې براتې په لسمه سپاره کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه التدال قيس بیا وای پوخ امر کړي مونږ انسان ته به والديه په بار د مور او پلار د دکې دلته حسنت مقدر دی چې مونږ ورته د حسن او د ښه اخلاق چې کوم د نغس کړه دی دا کړه دی نو د ټولو ځایونو کې تاسو وګورئ د الله د عبادت نو ورستو د مور او پلار دا ولې داسې پیوست راځي وجه دا ده چې لیک یو دې طرف ته اشاره کوي چې عبادت د مور او پلار چې نشته کنه فقط احسان دی نو د نور مخلوق به څنګه عبادت وکړي د بل چا عبادت خو خود نشته چې مور او پلار دومره نږدې دي سړی ته نو بل چا باندې بسو کې او د مور خپلار نږدېواله دا چې الله تعالی خو ته پیدا کړي البته مور او خپلار استاد پیدایش لپاره سبب ګرځولې دغه رنګي ټکه وګوري نو مور او خپلار اغوی په بچی باندې انعامات الله تعالی په بنده باندې انعامات نه بندې د ګناونو کوجا مور او پلار چې دي کنه دا په بچی باندې انعامات نه بندي د نافرمانی په وجه باندې پوښوي او الله تعالی چې څنګه نرمي کوي د خپل بنده سره نو دغه رنګ مور او پلار هم سوي ډېر زیاته نرمي کوي او باوجود داغې نه داغې عبادت نه دی البته داغې سره په احسان کې پټولو کې مخ کې دي خام وبالوالدین احسانا وذل قربا او بل بل چا سره احسان کې د رشتہ دارانو سره رشتہ دارانو سره هغه نږدې خلک چې کوم دي هغه سره با دغه ساتي خ تعلقات ساتي ولیتاما او د یتیمانانو سره به ساتي یتاما جمع د یتیم دا یتیم چې کوم دی په انسانانو کې هغه چاته ویل کیږي چې دی لا بالغ نه وي او پلار مرش چې بالغ نه وي او پلار مرش ته یتیم ویل کیږي په حیواناتو کې یتیم هغه ته ویل کیږي چې دا مور مړ شي ځکه هلته دغه نسبت مور ته وی ټول دلته چې کوم نه پلار ته وی نو په دغه ته یتیم دی ته ویل کیږي یتیم سره ولې دغه کوا ځکه چې هغه محتاج دی هغه با احتیاج لري نو د دې وجنا والمساکین او بل د مسکینانو سره مسکینانو سره هم خېګړه کوا مسکین څوک دی مسکين هغه حاجتمند غريب سړی هغه ته مسکين ويل کيږي البته دي کې د امام ابو حنيفه رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله اختلاف دی امام شافعي سے وای مسکین د فقیر نه زیات غریبی مسکین د فقیر نه زیات غریبی او هغه د سورته بلد 14 آیات دیرشمه سپاره کې سورته بلد 14 آیات باندې هغه استدلال کوي یتیما ذا مقربت او مسکینا ذا متربه هغه مسکین دی چې هغه د خاور والا دی دا هغه بل څه نشته دی خاور کې پروت دی بستر نشته دی کور نشته دی لار کې خاور کې پروت دی نو دغه سره دا مسکین دی هغه د دې باندې استدلال کوي امام شافعی رحم الله فرمایي چې مسکین هغه دی چې هغه سره سنا سوي فقیر سره یې سنوي مسكين ته لک خوي سه گزارې وي هغه استدلال کوي د سورته کهف ا 15 14 سپاره کې آیات نمبر 79 باندې امام شافعي سے امام شافعي سے وایي چې مسكين سره سوي امام ابو حنیفه رحم الله چې وسو سره نه هغه خو مسكين دا مطلب باندې استدلال کوي حاجی آیات نمبر 79 79 نو دا دواړو بهر حال دا داسې نه چې دا یو داسې فرق دی چې خامخا په دې کې اختلاف دوره غټ دی غټ اختلاف نه دی اصل کې فقیر یو تعریف دی د مسکین بل تعریف دی خو کله د فقیر اطلاق په مسکین کېږي کله د مسکین اطلاق په فقیر باندې کېږي دې کې طریقه دا دی چې اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا کله چې دواړه په یو ځای باندې جمع راشي بیا د فقیر ځان ته معنی وي د مسکین ځان ته معنی وي او کله چې جدا جدا راشي نو بیا پاغه ځای کې د مسکین او د فقیر کله مسکین نه فقیر مراد وی کړه د فقیر نه مسکین مراد وی ښا نو دا شو وبقولوا للناس حسنا بل کارو ګورئ دریم دویم امر وقو یو بل والدین احسان او ذل قربا والیتام والمساکین دا یو امر دی ښا وقولو للناس حسنا دویم دار چې وقولو تاسو وای للناس خلق ته حسنا خوینا خوینا خلق ته کوي څه وینا را ابو العالیه وی لهجه لینه نرمه لهجه استعمالوي صحیح شو او دغه وای چې نا ابن عباس سی وای وقولوا للناس لا اله الا الله اے خلق تسوای لا اله الا الله وای بس د لا اله الا الله دعوت چلوي دا خخ است وینا دا وای دغه وای ابن جریج نه نقل لی چې حسنا حسن نه مراد څه دی وای چې هغه دعوت ال الدین دی حق طرف ته دعوت کوم دغه چلول دی شاه عبدالعزیز صاحب وی وقولو للناس حسنا ما یکون حسنا عند الله هر هغه شی چې د الله په نس حسن وي بس هغه څه دی هغه حسن دی نو امر بالمعروف نهی عن المنکر حسن دعوت لا اله الا الله طرف ته حسن دغه رنگ چې کوم دی نو په نرم لهجه سره خبره کول حسن او چې کوم کار د الله په نسبت باندې حسن وي بس هغه حسن دی ها دا نه چې ته مداهنت کوي وایي یاره ما حسن کو ما حکمت کو حکمت هغه نه حکمت هغه چې قران او سنت کرا نقل له او په دغه سره په دلیل شرعي سره کوم دغه ثابت دی درې مګور واقیم الصلات درې مې ورته ویلو چې دا خباستونه به تاسو نه وځي خو پابندي د مونږ کوي بنی اسرائیل ته ویلو سلورم ورته ویلو واتو زکات زکات ورکوي زکات ورکوي چې تاسو د دنیا سره مینه کم شي او دغه د دنیا په وجه تاسو کم خباستونه راغلي دي نو هغه بدر نه وځي نو دا سلور اوامر شوخه سلور اوامر وبالوالدین احسانا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ومقتل کنا یو نه ذکر کړی لا تعبدون الا الله دی بل آیات کې بیا نور نه ذکر کړي ثم تولیتم نو بیا تاسو مخواړولو د دغه وعدونه الا قليلا منکم ټول مخواړولو ټول دغه شو نه نه الا قليلا منکم مگر لک تاسو نه لک خلق داسې وو چې هغه په دی وعده باندې ټینګ پاتې شو او صحیح عمل په وکړو وانتم معرضون او حال دا چې تاسو مخ اړونکي یې اوس دینه مخ کې وي ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو وانتم معرضون نو تولی څه ته وایي او اعراض څه ته وایي دا خو دواړه موږ په پښتو کې معنی د مخ اړولو کوو لیکن دا یاد ساتي چې تولی په زړه کې اوریدل دي او اعراض اعراض الوجه د چانه مخ اړول داسې پوه شو کنه تولی په زړه کې مخالفت دی او اعراض دغه شانتی په بدن سره مخالفت دی یا بعد وی چې تولی چې کوم دین واپس کیدل دی ها و اعراض واپس کیدل دی او تولی په لار کې د هدایت نه مخ اړول دی اعراض او تولی په لار کې را واپس کیدل دی میثاق او میثاق ته ویلو معنی مې ته کړی وا چې د وثوق نه پوخ لوز معنی به کوي پوخ لوز هغه کلک وعده او میثاق دلته مفرد راوړ الان کې مواثیق د دوی نه غوښتي شوی دي ګڼ دي خو لیکن دا میثاق مفرد دی په اعتبار د کل واحد سره هر سړی د ځان ځان ته وعده غوښتي شوی دا هر سړی په ځان ته مکلف دی فرض عینی دي دا امور فرض فرض عین دي لا تسفكون دماءکم اول کار دا چې تاسو باندې تو یو ویني خپل خپل ویني څوک تو یی وي خلق خو د بل ویني تو یی کنه نو داغي جواب دا دی چې نه خپل وینم باز خلق تو یی دیانتن و یرا مونږ الله تعالی ته ځان ورنږدې کوو عیسایانو کې دا شی اوسم شته کله کله خودکشي کوي د سره پاره د دین د پاره وای دا مونږ دغه د پاره کوو د الله تعالی نږدې کېدو د پاره دغه چان ځان مړ یا چې کوم دنو لا تسفکون دماءکم جهلا ځان سکی مړکی یا لا تسفکون دماءکم نبتو یوی وینا ویني د خپل مسلمانانو ورونو حکم ضمیر ذکر راوړو چې والا کته چې دا د چا وینه توې دا ستاده بدن جز دی دا مسلمان دی نو ته د مسلمان وینه ولې تویې کنه نو ځکه ورته دماعکم وی او بل خبره دار چې نن ته دا غو وینه تویې نو دک خبره سبا ستا وینه تویې هغه برا پاسی تا به وجنی دا غو وارثانو بیا تا وجنی ولا تخرجون انفسکم او نبو باسی زانو نخپل من دیارکم د کورونو خپلنا د کورونو خپلنا بزانو څنګه له باسی نو یو معنی خو دا ده چې ځان وباسي په طریقې د رهبانیت سره او دلته قرطبي وایي وهذا ما يفعله الصوفیه ای بعضی صوفیان دا کار کوي لاړ چې بس پغار کې به پروت یې لکه راځه کور ته او په کور کې د دین کار چې کوم دین هغه دا کوا او دویم دغه دا چې ولا تخرجون انفسکم مو باسي خپل رونه بایگان یلکه مسلمان رور دی دی او تا غ پس را پاسې دی او په مخه دی کو د علاقې نه دی وشړو جلاوطن دی کو ها کور دی ولا وسوزولو دا کار مکوي ښا ولا تخرجون انفسکم ما تاسو ته د نفس اطلاقات چې کوم دی هغه مختلف راځي کله د نفس اطلاق پرور باندې راځي کله د نفس اطلاق په جنس باندې راځي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا تاسو له الله تعالی ستاسو له نفسونو نبی بیان پیدا کړی دي نو زموږ خزه خو زموږ نه نه پیدا لیکن دا خبر نه چې اغال تکید من جنسکم کله به جنس وی کله به سوی کله به اخوان وی نو دا دی من اولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم قررتم نو بیا تاسو اقرار وکړه په دې خبره باندې چې او بالکل صحیح ده وانتم تشهدون او حال دا د تشهدون چې تاسو گواہی کوي گواہی څنګه کوي نو شهادت په ګڼو مانو سره راځي مارته ویلو کله په معنا د اعتقاد سره کله په معنا د بیان سره کله په معنا د علم سره دې دا کې په معنا د علم سره ذکر د علم سره لازم دی دا علم ته مثل الشمس فشهد و الا فدا حدیث کې راځي نو دلته کې شهادت په معنا د علم سره دی وانتم تعلمون او تاسو ته علم شته په دغه خپل اقرار او اعتراف باندې چې او بالکل دا اقرار او اعتراف کومګه کړو یو یا وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو گواہی کوي پس باندې په دې خبره باندې چې تاسو اکابرو تاسو مشرانو په دې خبرو اعتراف کړو او اقرار کړو چې دا مونږ کوو نو دا څه شو درې دوه اوامر دلته ذکر کړل لا تسفكون دماءکم یو لا تخرجون انفسکم من دیارکم هغه یو سره جمع کلا تعبدون الا الله نو څه شو درې شو کنه اوس راځه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم په دې آیات کې اوس زجر ورکو دوی ته په انکار د چا باندې په مخالفت ته دغه وعده سره او دی کې ورته یو بل دغه ذکر کی بل نفي ورته ذکر کی بل نهي خو هغه نهي په شکل د چا باندې زجر باندې هغه به ته خپل معلومي چې او سلورم شیدا ده ها ثم انتم بیا تاسو وی هؤلاء تقتلون انفسکم دا انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بعد وی دا انتم مبتدا ده او دا تقتلون خبر ده او دا هؤلاء فمنس کې نه ده ها ثم انتم تقتلون بیا تاسو وجل انفسکم رون خپل صحیح شو ها اولای او خلق تاسو ته ویم خوش دا شو یا دالت لا بعد وی چې انتم مبتلا دا ها اولای خبر دی نو ها اولای خبر بیا څنګه راځي بیا خو اولای پکار ثم انتم اولای بیا تاسو دغه خلق یی دغه خلق یی خلق وای کړه تاسو بیا دغه شی پوه شئ نو دا ها پکې بیا ندار سره پار رااله وای دی ته نداء التحمیق ویل کیږي سورته وای نداء التحمیق یو سړی ته د کمقلتوب د نسبت د پار سره وای مړه ته د ځان ته وګوره او تا ته ویم او تا ته ویم پوه شوې دا دغه کمقلتوب طرف ته اشاره نو ثم انتم بیا تاسو هؤلاء او دغه خلکو او دغه خلکو او نه خلکو تاسو ته ویم تقتلون انفسکم تاسو وجل رونه بایگان خپل پوښوي وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او وباسل تا وباسل تاسو یو ډلا منکم چې تاسو نوا یعنی دین تاسو په دین باندې من ديارهم د کورونو خپلنا دغه چرالل يهود چې کله مدینه منوره ته رالل نو بنو نذیر او بنو قریظه دا دوه قبیلې وي بنو نذیر د حضرت سره په حلف کې او په معاهده کې عیسی واغستا او بنو نذیر د اوس سره واغستا حالان کې دا يهود چې دا مسلمانانو او مقابل خلق سو اوس او حضرت چې هغه مشرکان نو د اوس او خزرج ترمنځ به جنگونه راتلل پاغي جنگونو کې به یو ډله یو طرف ته ولاړه و د يهودو هغه موږ خپل خلفاو سره ودرېګو او بل ډله به د بل سره ولاړه و او دا مسلمانان به داغي کافرو په قومنده کې یو بل سره جنگېدل دوی به دا شرمونه شرمو پوښوي نو دا به یو بل سره جنگېدل الله پاغي باندې رب کوي ښا چې و تاسو بیا دغه خلک یې تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم بل بم دا کار کولو چې یو ډله بم د خپل نسو باسلا فریقا یو ډله بم باسلا من دیارهم د کورونو خپلونه دریم نمبر کار بم سکول وې تظاهرون علیهم تاسو با مظاهره او تعاون کول تظاهرون تاسو با تعاون کول او مدد بم کولو علیهم د دغه خپل مسلمانانو خلاف بالاثم په ګناه سره والعدوان او په تجاوز سره ها په ظلم سره په ګناه سره الاثم او العدوان اسم څه ته ویل کیږي کل فعل یلام فاعل یستحق فاعله الملام هر هغه کار چې داغي هغه کون کې د ملامتیا مستحق ګرځي نو هغه ته ویل کیږي اسم ویل کیږي دا کار تا او کومړه دي ته وګوره عدوان څه ته ویل کیږي تجاوز د حدود د شرع نه د شرع د حدود نه بهر وتل دي عدوان ویل کیږي بعد وی اسم په حقوق الله کی وی او عدوان په حقوق العباد کی وی د خلق سره زیاتی کړي ته عدوان وی د الله کا دغه اوامر او نواهی باندې چې عمل نه کړي ته اسم وی بعد وی په اول آیات کې چې کوم ذکر شو هغه اسم وو او په دویم آیات کې چې کوم ذکر کیږي نو داسري دا عدوان دی دغه دواړه تنوي مراد دي بل اسم والعدوان د دې بنی اسرائیل بارکی چې ویل نو بل اسم والعدوان به سره وي او د امت محمدی بارک و سوره مائده دویم آیات کې وایي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان الته فعلا سم ذکر کړي ولی زکه چې بالاسم والعدوان معنی دار چې دا کار ګناوي هغه تکي دا کار چې ظلم وي هغه کوي امت محمدي خدا کار نه کوي خو کله کله په یو داسې کار کې کوم کوي چې داغي نتیجه به ګناه راوځي داغي نتیجه به عدوان او ظلم راوځي نو په دې وجه باندې هغه سره علاوه دلته کې بي وي بي د مصاحبت ته پار راځي یعنی داسې کار کوي چې هغه سره اسم او عدوان تړلې او امت محمدي چې کم کار کوي نو هغه هغه کوي چې عدوان او اسم خو هغه سره نه وي تړلې خو په هغه نتیجه کې راځي پوه شو کنه په خپل خو نه په نتیجه کې راځي و ان یاتوکم اسارا دې ځای ته لږ خیال کوئ و ان یاتوکم اسارا یو خو دې کې اکثر کار دا کیږي چې بعض کسان دې لکه معنی خطا وکړي کنه خصوصا د دې پښتو د مترجم کم چې علما او تفاسیر لیکلي ګورل تاسو ذکر کړو ویم چې بعض خبره په دې ځای کې دا معنی خطا کړي تاسو کله هغه په غټ تفاسیر وګورئ کو اردوی کو په عربي کو پښتوي هغه صحیح خدا اکثر دا مترجمین خطا شوی دا دا لنډې لنډې ترجمې سړي کړي دا خطا شوی نو دا د تیادومه و ان یاتوکم اسارنیو دی کې دا یو دی کې دا چې تاسو با شان نزول او ری بیا په کویږي دا د دوی اصل کې یو اعتراض دی چې و ته مونږ په سلا دومره خبره دراو باسل دا دومره لیستونه چې مونږ په سراو باسل کنه او دا راته وای چې تاسو دا قتلونه کول او دا کول او دا کول نو دا نه ګوري مونږ چې به یو بل ښه کاروم کوو هغه خو یادې نه کنه دا ښه خو زمونږ نه یادې کنه ښه دې څه کړي دي خم وای دا کړي دي چې عجیبه کار وخا دا بنو نذیر دي دا بنو قریظه دي دا اوس دي دا خزرج دي یو د یو په صف کې ولاړ دی بل د بل په صف جنگ بشورو شو دلته به قیدیان د بنو قریظه ونیول شو چې د بنو قریظه قیدیان به ونیول شو چا به ونیول بنو نذیر به ونیول اوس بنو نذیر د هغه خلفاو به ونیول نو اوس د دې قیدیانو لپاره به دی بنو نذیر دلته کې بنو قریظه قیدیان بر بنو قریظه وو بنو نذیر په خپل کلی کې په گاډي لوډ سپیکر وتاړو خوش وکنه او ګرځیدل بچاله مسلمانانو مسلمان غیر شوه دی خوش وی او دا هغه لپاره چنده وکي چې فدیه ادا کو چې هغه خلاص خبر ورته دي اوس راغله به د هغه طرف نه باندې شوی باو او د بچ کوم دنو دلته کې خلاصو نو وی ګوره دا ولي مونږ دا کار کول دا تورات کې راغلی چې کم يهودي مسلمان پتا سو کې بندي شي خبر اورته دي نو تاسو بچ کوئی په فدیه سره با خلاصوي د مشرکانو نه نو دوی به چې زمونږ د خلافاتو چې دا ملګری دا خو مشرکان دي نو دوی ته روپۍ ورکو نو سړی به اخلاص کو اگر چې هغه زموږ د دشمن دی خو لیکن مسلمان خو دی کنه خبر ورته دي لکه نن سبا د دې مثال درکم تاسو په ذهن خلاص شي لکه نن سبا ته یو ملک ته وای چې وخنځیرا خو څه کنه ته د حکومت سره ولاړې کمیټې دی جوړه کړې دا داغه په دغه کې اخر کې هغه ته وای چې ته بیا دې ته نه ګوري ما ته هغه فلانه او فلانه را خلاص کړی خبر ورته دي افلانه فلانه طالب دی هغه د حکومت نه را خلاص نکړ دا چې نکړی نو دا خبره خو دې نه ځان خلاصي نو الله تعالی په پاغي رد کین نو دې دا کې بل تفادوهم معنا بدا نه کوي چې فدیه اخلي نه نه فدیه اخلي نه فدیه ورکوي و ان یاتوکم او کچر تراشی تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو تاسو فدیه ورکوي پاغي باندې بالکل دا خبره چې تاسو کوي چې مو خدا کو دا خبره خو تاسو صحیح ده دا کوي تاسو خو لیکن غټه خبره مو دا مراټینګه کړی دا وهو محرم علیکم اخراجهم دا اخراجهم فاعل د محرمون دی معنی ته خیال کوی وهو شان دا دی دا هو زمیر شان دی محرم علیکم چې حرام کړی شوی دی پتا سو باندې اخراجهم او باسل د دوی د کورونو نا یلکه تخوا چې د فدی ورکوما خدا دومره طالبان چې د مسجدونو او باسل دې ته خو نه ګوري دا در باندې حرام نو دا یو کیسه کې چې ما قیدی را خلاص کو قیدی را خلاص را دومره تر دې علاقې نه په وباسم نو دې ته نه ګوري نو دا داسې دغه شوخه او دې بلا کې دې سره پارا ور کولا پخپلا د پخپل قوم کې چاندو کړه نو نیمه وی خپل او خړې نیمه کې دې کې ور کړې دا به د دې آرامي توب د پاره کول نور څه مقصد د دې کوم نو پوه شو کنه نو دا دا کارو نو دا معنی ورکوي چې تفادوهم تاسو به فدیه ورکول پاغوی باندې صحیح شو اغستانه وهو محرم او حال دار او وهو او شان دار محرم علیکم چې حرام پتا سبحانه اخراجهم او باسل دوی د فدیه خبره مکه وای فدیه پریږده دا وباسل چې دا وباسل لته جایز چې تاره د کور او باسو پوښوي دي دا کې دا نه وی چې او هو محرم علیکم قتلهم پتا سو باندې دوی قتلهم حرام قتل کوم حرام نه قتل خو خود حرام دي لیکن نو باطل حرام دي نو قتل به څنګه نه حرام نو دا ادنه ورته ذکر کړه اعلی په ور قیاس کړه یا دا دي چونکه اخراج د کلی نه وباسل دا د قتل نه سخته تکلیف سړی تر سي چې تا ته قتل شي خو د لاړې ختم شوی خو چې اخراج د علاقې نه وباسلې نو چې چرته ناس ته کنه نو بیا غوسه درسي چې او هو الته کور کله هغه دغه هغه ټول خد دا ودرېږي بیا غوسه شي بیا خپه شي نو په دې وجه دا لک سخت تکلیف په دې وجه باندې دا هجرت دا یاد کو او هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیا تاسو ایمان راوړی ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې تورات دی وتكفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعض نور نه الکه عجیب کار مشور کړ د فدی مثلا مونته داغه فراخلی چې ګوره دا خدمت کوما ادا بل کفر کې چې لګیای د مسلمان خلاف چې کوم د کافر سره سکیږي ودرېږي نو دغه جانب ته نه ګوري او دی جانب ته ګوري افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دغه بل جانب ته وګوره کنه نو دای سو دغه ذکر کړل سلور امو نواهی ذکر کړل یو سده یو داده چې لا تعبدون الا الله دویم سده لا تسفكون دماءکم دریم سده لا تخرجون انفسکم من دیارکم سلورم سده سلورم دا وګورئ د منځ کې آیات کې تظاهرون علیهم دا تظاهرون خو په زجر کې ذکر کو لیکن مقصد دا دی چې او مظاهره مکوي د یو بل خلاف د کافر حکومت مکوي د یو بل خلاف د مسلمان خلاف د چا حکومت مکوي دا مکوي سلور نواهی تاسو په پوه شوي کنه خجی او افو فما جزاء من يفعل ذلك منكم نو نه د جزاء ما نافیه دا یا بعد وی استفهام یې دا خو استفهام بم بیا د انکاری اخلي نو فما جزاء او نه د جزاء نه د بدلا من دا هغه چا يفعل ذلك چې کوي دغه کارونه دغه کارونه ذالک ټول ته اشاره ده چې دا اوامر نه کوي او نواهی کوي او یا دا چې ذالک اشاره ده کفر به بعض الكتاب تا او ایمان به بعض الكتاب تا بعض کتاب منم او بعض نه منم خبر اور سي دي کنه دا تقسیم چې په قران کې او په کتاب کې راو باسو او په تورات کې دراو باسو د دې بدلنه لا الا خزي مگر شرمول دي په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې هغه سزا به الله درک چې تابع په شرمونو او شرمای خدای به در باندې دشمن مسلط کی دی کې شرمیدل دي دا شانته بل سکار پر سروچ چې تو په او شرمېږي عذاب به در باندې په دنیا کې راشي و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یردون دوی به واپس کول شي الی اشد العذاب هغه سخت عذاب ته سخت عذاب ته واپس کړی شي په قیامت کې وم الله بغافل او نه دی الله تعالی به خبره عما دا غتن تعملون چې تاسو کوي دا تخویف ورکړه اوس ته دې سلورو کارونو کول اے ا دې سلورو نه چې منشوي دی هغه کارونه کول او د دې سلورو نه دې سلورو چې ورته ویلي چې دا به کوي هغه نه کول دا ولې په دې کې دا بالعکس سیستم په دې کې د کم ځای نه راغی چې دومره الټه شو الله تعالی دا غي مرزونو سبب بیانوي وای دا دی اولائک الذین دا کافران دا یهود غا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې غسته دی ژوند دنیوي بالآخرتی په بدل د آخرت کې ولکه دوی دنیا ته په آخرت ترجیح ورکړی دا بس دک کې د ټولو نه غټ مرض دی سبب د مرض دغه راوته چې دا دی نو خط دا مرض د پلا نو فلا يخفف تخويف ور کوي اوس زجر ور کو اوس تخويف ور کوي فلا يخفف عنهم العذاب نو نبس شیس پکولې د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نبه د دوی د کمی خوان مدد کول شي نه د نه دنا الله عذاب پکې او نه بل دنا مدد نه بل سره مدد کیږي صحیح شو نو دا دغه ورکړو په دغه آیاتونو کې تاسو قتل کنا سلور اوامر او سلور نواهی هغه اوامر نکول او نواهی کول الټا کېدل مکمل دا د دوی څو خدای دې يهود تاسو ته بل خباست بیان کو چې ودرېګا مليانو بن اسرائيلو تاسو خو کتابيان وای مشرکین مکه خپل کشرانو ټول وتاست لیډر په درجه باندې قتل خود دې کې چې تاسو حقیقت راخاره شي چې تاسو کې د لیډرۍ څخه پاتې تاسو کتاب ته کتاب نه تاسو مخ اړولې دي تاسو کې څه لیډرۍ پاتې ده تاسو لیډرۍ نه معذول خلک یې نو دا شو ولقد اتینا موسی الكتاب د دې ځای نه دا سلورم خطاب شروع شو او دا سلورم خطاب په دې دوو آیاتونو کې دی 87 او 88 بس په دوو آیاتونو کې دا سلورم خطاب دی په دې خطاب کې د دوی تزجر دی په دوو خباستونو نور باندې یو خباست دا دی چې تکذیب الرسل تکذیب الرسل صحیح شو رسولان نو تا دروغجن ویل او دویم نمبر قتل الرسل رسولان قتلول دا د دوی دوا مرزونه چې کوم دی هغه بیانې او بیا د هغې نه وروسته د تکذیب الرسل دپاره سبب چې ولې دوی دا دا په تتمه کې بیانوي په دویم آیات کې چې دوی دا د رسولانو تکذیب ولې کوي نو د هغې په صورت یې ښایي صورت شکل یې ښایي په کوم شکل یې کوي نو هغه به راته ذکر کړي په آیت نمبر اټاسی کې خیال مو ده که نه دا دا شو ولقد آتینا او او یقینا من ورکړو موسی موسی علی السلام ته الکتاب کتاب کوم تورات ها تورات موسی علی السلام ته ورکړو وقفینا او رستر علی گلیو قفا یقفی تقفیتا چاته چاته شاته راتل قفا د سر ورستنی اسی ته وي سر ته نه وي ښا ته وي د سر ورستنی اسی ته سویل کیږي قفا ویل کیږي نو وقفینا او مونږ څه کړو تابع کړو مونږه تابع یو چا پس شاته راتل خو شي ورستو را لګلو مونږه من بعده پس دی موسی علی السلام نه بر رسول رسولان مونږ د موسی علی السلام نه ورستو بیا سره ولېګل نور رسولان مراولېګل تر سو پوری تر عیسی علی السلام پوری اوس دی دا کی دا نه وی چې وا اتبعنا یا مطلب دا ثم ارسلنا مونږ را لګلی ورستو قفینا یو لوی اشاره دی خبره طرف ته کی چې دغه رسولان چې څومره راغلی دي نو دغه رسولان دا د موسی علی السلام تابعو ځکه د موسی علی السلام په تورات باندې به فیصله کولی نوی کوم کتاب ورسره نه و البته وحی به ورته کېده خو دا خبره ده چې د کتاب په حواله سره کتاب هغه او حدیث په جدا و قران لکه څنګه دی خو قران کې خو بیا بل پیغمبر نه راځي کنه نو د حدیث او فهم به دا غزان ته هغه به الله پاک ورکولو او د تورات په حواله سره به مکه کتاب و اتینا عیسی ابن مریم عمل بینات خا اوس دا وو دا رسولان تر دې پر چې عیسی ابن مریم راغی نو چې عیسی ابن مریم راغ علیه الصلاۃ والسلام نو اغي نه پس د دا سلسله څه شو کټ شو ها بیا نور رسولان نه نه په بنی اسرائیل کې واتینا من ور کړو عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم دی کی اشاره دی خبره طرف ته وکړه چې عیسی علی السلام د مریم زوی دی د الله په امر باندې پیدا شوی دی نو د یهودو خبره هم غلطه چې نعوذ بالله غوي وای دا پیغمبر نه دی ولد الزنا دی او دغه چې کوم دی عیسی ابن مریم د نصاراو خبرم غلطه شو چې هغه وایي چې دا ابن الله دی دلته کې ورته وایي چې عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ها عیسی په اصل کې چې کوم دی نو دا د دغه جبه د عبرانی جبه لفظ دی د یسوع په معنی سر راضی او تابعدار ته ویل کیږي چې د الله تعالی تابعدار ها صحیح شو نو دا عیسی ابن مریم البینات مریم چې کوم دی په معنا د عابدی سره البینات واضحه مونږ عیسی ابن مریم ته ورکړیو واضحه آیاتونه نو یا آیاتونه د انجیل ته مراد دي البینات هغه دلایل ته ویل کیږي چې په خپل واضحه او وضاحت کوونکی وي او پس دغه کې کوم ده نو قران کریم کې د عیسی ابن مریم معجزات تنم مراد دي عیسی ابن مریم ته الله تعالی معجزات ورکړو سوره آل عمران آیت نمبر 49 کې بل بینات تفسیر راځي چې بینات کې مخه Mm-hmm. خزي دادی پیدا مکړو ورسولا الی بنی اسرائیل او ولی گمنګ دے رسول بنی اسرائیل تا نو دوی انی قد جئتکم بیات من ربکم یقینا ذراغلن تاسو ته معجزه سره در رب طرفنا والابرص او برګی مرض والا واحيي الموتى او ژوند کوم بمړي باذن الله په حکم د الله وانبئكم او خبر بدر کوم تاسو ته بما پاغه خوراک باندې تاکلون چې تاسو یې خوري وما تدخرون هغه چې تاسو جمع کوي په بيوتکم په کورونو خپلو کې ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین یقینا پدې کې وی دلیل د رسالت زما رسالت لپاره کې چری تاسو مؤمنان نو دا دلته کې څه شو دا دغه معجزات ذکر کړل سورته المائده سورته مائده کې به هم چې کوم دی راشي 110 نمبر آیات کې و مسی پارا کې ښا 110 آیات کې وال تراشي الته د معجزات ګورئ البینات اذ قال الله یا عیسی ابن مریم یاد کا پاغه وخت چې وی الله تعالی ای عیسی زوی د مریم انی اذکر نعمتی یاد کا نعمت زما علیک پتا باندې وعلى والدتک والابرص او برګي مرض والا باذني په حکم زما واذ تخرج الموت یا کفا وقت تابر او باسل مړي باذني په حکم زما سرا واذ کففت بني اسرائيل او یا کفا وقت چې بن کلمه بني اسرائيل عن کرتانا اذ جئتهم بالبينات کله چې ترال دي ته واضح دلایل فقال الذين كفروا ويا کسان چې کافرانو منهم د دې بني اسرائيلنا و ان هذا نددا عيسى عليه السلام نددا معجزات الا سحر مبين مگر جادو ښکار دی تاسو خیال وکړو دا د هغه بینات شو ښا نو اتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه او مضبوط کړو مونږه دا جبرئیل علیه دا عیسی علیه السلام بروح القدس پاغ روح پاک سرا روح القدس روح پاک سره ها نو روح القدس روح پاک کوم دی نو هغه بعد وی چې دین مراد دغه د سورته نساء آیت نمبر 17 راو باسي یا اهل الكتاب ای کتابیانو لا تغلو فی دینکم تاسو زیاته م کوئی په دین خپل کې ولا تقولوا موای تاسو علی الله فالله باندې الا الحق مگر هغه خبره چې ثابت وي انما المسيح یقینا مسیح چې عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم دی رسول الله دا الله رسول دی وکلمته کلمه دا الله تعالی را القاها الی مریم چې ورزوري و مریم ته وروح منه او روح ته د طرف د الله نه نو دا د الله تعالی په غیبی قوت بس مراد دی بأیدناه بروح القدس او بعض دی وای چې نه روح القدس چې دی نو دا جبرئیل علیه السلام دی او په شعر د حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کې هم روح القدس ته ویل شوی دی جبرئیل علیه السلام ته ویل شوی دی نو اوس وفینا جبريل وروح القدس ليس له کفاء الترازی نو هغه جبريل چې کوم دنه مراد ده اوس جبريل عليه السلام باندې الله وي موږ مضبوط کړو نو دا خو یوی صلی الله علیه السلام نو هر پیغمبر ته جبريل عليه السلام راغلی دی جواب داغه دا ده چې جبريل عليه السلام عیسی علیه السلام سره بیخی دو اول نه دی د مور ګریوان ته هغه شوف هم د کړو بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی چې دی پیدا شو جبرئیل علیه السلام ورسره و دی چې به چېرته دعوت لتلو هم به سره جبرئیل علیه السلام و دی وجنا مفسرین وایي وایدناه بروح القدس په جبرئیل یمین سره یدور معه حیث سار چې کم خوا به دی تلو نو اخوا به سره جبرئیل علیه السلام روان دې ځای کې ویا دا دا حمزه په داخل په دې پا باندې ني دا په بل ځای داخليږي دلته کې چې داخل دا دا روست کو تاسو په دې کلام کې وګورئ نو استکبرتم راضي استکبرتم دا حمزه په دې ځای داخله ده استکبرتم آیا تاسو بیا ځان لوی غنو کلا فکل ما جاءکم هر کله چې تاسو ته پیغمبر راغی پوښ کنا نو افا کلما جاءکم آیا هر وار چې را بغی تاسو ته پیغمبر رسول رسول بما پاغا دین باندې لا تهوا انفسکم چې نه بغختو نفسونو تاسو تاسو د زړه تا دغه بنو تابع بنو تاسو د نفس تابع بنو تاسو د تمنا نه خلاف کو نو استکبرتم تاسو بزان داغی نه لویو غنو خالص جمهوریان سیکولر خلق وو ښا پته ولګیدا خالص جمهوریان سیکولر خلق وو د سیکولر نظام هم دغه ترتیب دی دا نه چې دین مسترد کوي بس ته بالکل دین باندې پابندی ده نه نه پابندی نه ده دین ته وګورو پوښ تاسو وګورئ د سیول ډیموکراټک اسلام پوښ د رند کارپوریشن هغه دغه چې کوم دی هغه ریپورت وګورئ تاسو د زلمی خلیلزاد خزه شیرل چې لیکل دی اسلام به یی يهودانه خدای اسلام به یی او طریقې کار به داوی چې دیموکراتی اسلام به دیموکراتی اسلام به څنګه نو ګورو با چې عوام کم تشکیل کې کم شکل هغه هغه معتبرې د پبلک مرضی ته بکتی شي که د پبلک په مرضی باندې پوره راغی نو هغه به معتبر وي او که د پبلک د مرضی نه خلاف نو بیا بسی هغه لو بیا اعتبار نه وي تاسو پوه شئ په دې خبره باندې دک دین دی او چې کله د پبلک د مردۍ نه خلاف شي نو بیا سي استکبرتم ځان ته لوی وګڼي لوی ګڼل څه مطلب وای نه مړه دا مونږ نه منظور کړي دا مونږ نه پاس کړي لہذا دا نشي قانون کې دی خیال دې کنه پارلیمنت نه منظور کړي څنګه به پاس کیږي دا ځان لوی ګڼل دي ها خو شو کنه دا دی بعضو دې دا کې دا مانم کړي دا چې بعض خلک د حق درک کول لپاره دا دلیل وایي مړه یې ته د فلانی د خپل بس تازه نه مانم ته کشر ته کشر لہذا ستا خبره در مانم وای دا استکبار دی ځان لوی غړن ز لوی ملایم لہذا ستا د کشر خبره نه تسلیمو وکته ارسو وای نو دا شو اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم نو استکبرتم او دین دا خبر معلومه شو چې همیشه د الله تعالی دین چې کوم د کنه هغه د خواهشات انسانیو خلاف دي ها دا نه چې د خواهشات انسانیو موافقي هغه مخالف دي کې وسره وي فکلما هر وار کلما دغه د کنه عام لفظ چې هر پیره چې راځي نو بس هغه د نفس د خواهشات نه بخلاف نو چې خلاف به نو استکبرتم تاسو ځان لوی وګڼو ففریقا کذبتم نو یو ډله د دې رسولانو نه کذبتم کذبتموهم تاسو هغه دروغ جنو غاڼل هغه ته به موږ ته دروغ وای و فریقا او یو بل ډله تقتلون تقتلونهم چې تاسو وجنی بل ډله داسې ده چې هغه تاسو وجنی دغه دواړه کانو یو ډلې تکذیب کوي دی یو ډلې څه کوي قتل کوي په دې سوال دی چې نه دا خو د دواړو ډلو تکذیب شو چې کومه ډله نه وجني او تکذیب وکړو ا چې کومه ډله یې وجل هغه تم دروغجن وې ځکه خو وجني کنه ځکه خو وجني نو جواب دا غي دا چې دې مطلب هم دا دی چې ففریقا کذبتم یو ډله دا سوا چې تاسو دا غي فقط په تکذیب اکتفا وکړه بس دروغجن موتوي بس پریم کو و فریقا بلدل داسم و تقتلون چې تکذیب سره سره تاسو هغه قتلوم کړل قتلول موم بل سوال پیدا ده چې کذبتم ماضی ده خیال مو ده کنه او تقتلون څه ده مضارع ده تاسو وجنی اوسم وجنی وي پوښ کنه اوس کله وجنی رسولان اوس کوم چې وجنی د وخت په ټیم کې دوی تدبیرونه جوړول چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ څنګه قتل کو دا ځکه ته د مضاری صیغه راوړه چې والک اوسم د سړی ځامن نه اوسم درکې غارامی توپستلی وقالو قلوبنا غلف اوس ددی لپاره دوی د شکل د تکذیب وله بیانوی څنګه تکذیب به کو ولی به پیغمبر نه مانه ولی به د پیغمبر علم نه مانه دا غي وجه ذکر کړي وقالو وای دوی قلوبنا زهن زمونږ چي دي غلفن غلفن په پردو کې وای غلف جمع د غلاف تا نو په پردو کې دي باندې زمونږ زړونه او دا تفسیر یو شو د دې تفسیر او تایید چې کوم دی او شاهد هغه سورته حامیم سجده او سلی رښتمه سپارا پنځم آیات تاسو وګورئ الته د دوی دغه اقرار ستره ښا پیدا مو فاعمل نو ته کار کوه په خپله طریقه اننا عاملون یقینا مونږ کار کوونکي یو په خپله طریقه خیال مونږ کنه قلوبنا فی اکنه زمونږ زړونه وی په پردو کې دي خیال مونږ کنه دا دا خبره به دوی کوله ها یا بعض وای دا په طریقې د استفهام سره کوله او ته چې مونږ را بلې ولې مونږ ته څه په پردو کې ښکارو سو بعضې ملا ته ته دوه ټکي خبره وکړې دعوت ورکې هغه وایي ته غلی کېنه مړه ولې ما څه د کدوانو پاڼې ویلي پوه شوې زره ته څه ښکارم ته ما ته مخې ته دلایل وایې ما ته مخې ته خبرې کې دا داسې بعضې بعض دام زره ته جاهل ښکارم زره ته ناپوهه ښکارم نو دا بعض داسې وایي چې قلوبنا غلفن دا معنا ده دویمه معنی د ابن عباس صاحب نه نقل ده ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې د دې معنی دا ده چې دا غلفون چې دا په اصل کې غلف ته غلف غلف چې کوم دی نو دا څه ته ویل کیږي دا جمع دا او د دې معنی دا اوعیه لوخي لوښي مراد تینا ډکواله د علم نه دی نو معنی دا شو قلوبنا غلطن زمونږ زړونه ډک دي د علم نه لکه مونږ ته مخایا پوه شو کنه مونږ ته معلوم دي ډیر څه مونږ خپویګو نو دا معنا ده قلوبنا غلفن په معنا پوه شئ مون سره شته مون پوهیږو ښا ممتلئه من العلم او د دې تفسیر سورته مؤمن پنځشتمه سپاره سلیشتمه سپاره بما په هغه علم باندې عندهم چې دوی سره به من العلم بیان دا غمال په هغه علم باندې به تکبر وکړو په هغه علم بو ته ځان ډېر غټ کارا شو وی دا دا ستا خبر ته مونږ ته ضرورت نشته او چې بل چاته ورشه امیانو خلکو ته دا مونږ ترا خو سه مونږ ته ضرورت نشته ری قلوبنا ابن عباس معنی ته وګورئ هغه وی قلوبنا ممتلئه من العلم مړه د مونږ زړه د علم نه ډک دي دلته سوی فرحو بما عندهم من العلم تکبر به وک په هغه علوم باندې چې د دوی سره به وو د دنیا سنور ساينس ماينس پیسې ویلو کنه یا سم محرف دین بو ته معلوم ساخوا دی خوا ان د وحی په مقابل کې ویغه ترجیح ورکړه وی موږ سره شته دې موږ پویګو کنه دا هغه چې سره قلوب نه غول خو په دې باندې بیا بعض مفسرینو لګه رد کړی دی او قرطبي وغیرہ هغه وایي چې ابن عتیه وایي ابن عتیه وایي چې غلفن چې کوم دی دا په سکون سره دا په اصل کې ضمه د غلفن او بیا په سکون وای د دې ضمه بغیر د ضرورت شعری نه دا نه حذف کیږي دا په شعر کې حذف کیږي خو ابو حیان خو بیا مولا دی ابو حیان په ډیر سخت رد کړی دی وای سړیا دا تاسو سوای په وزن د فعلن کې فعلن ویل کیږي بغیر د ضرورت نوم حمرن کې حمرن چې کوم دنو هغه ویل شي دی باقاعده وای دا تا خبره خطا دا ورته وای نو دا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله په دی باندې الله لری کړی دی دوی د رحمت خپلنا لعن طرد عن الرحمت د رحمت نه شړل ها ابعدهم الله عن الرحمت الله د خپل رحمت نه شړ دي بکفرهم په سبب د کفر د دوی اول د کفر وکړو نو الله د خپل رحمت نو شړل چې زتا ته لاړ ایمان نه نصیب کوم زه پوښوي نو دا اول دغه شو لعن قران کریم کې دا راغل دی تقریبا نوې پیری قران کې راغلی دی او اسباب د لعن تقریبا شل په قران کې ذکر شوی دی اوس هغه وخت نه چې اسباب به ذکر کړي فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا ما یؤمنون دا جمله په قران کې ډیر راځي فقلیلا ما یؤمنون دې ته وګورئ چې د دې لګمانه ځکه ایمان راوړی خو لګوند ایمان راوړی ها لګوند ایمان سره نن اومانی سبا نه مانی دا مانم دا یا دا چې بعض وای چې دلته کې دا تقدیر دا دغه دې ته وای نسب بنزع الخافض نو الته کې با اصل کې به مقدره کې فبقلیل فبشیء قلیل یؤمنون خیال مو دی فبشیء قلیل یؤمنون په لګ وندې شي تاسو ایمان راوړی یو جانب خو منئ خو بل جانب نه معنی منذ روجا حج زکات و ادارو روحانیات چې دا خو منو خو قانوني حیثیت او قانون دا نه منو چې تر څو پورې پارلیمنت پاس کړي دا ایمان قلیل دی فقلیل ما یؤمنون صحیح شو کنه یو معنی دا ده دغه وای زمخشری وای دا قلیل چې د په ماننه کل عدم سره دی فقلیل ما یؤمنون دوی لګوند ایمان راوړي یعنی د سره ایمان راوړي د سره ایمان راوړي دا د سره ایمان نه د قبلې ښا ولما جاءهم کتاب من عند الله بل ګورې د دې دا نه بل خطاب شروع شو ښا دای شو پنځم خطاب په پنځم خطاب کې سدي او دا ترکمه پورې دی دا پنځم خطاب چې دا تر آیت نمبر 91 پورې دی دو آیاتونو کې تقریبا جوړیږي په دې دریو کې په دې آیت په دې خطاب کې سدي په دې خطاب کې د دوی په خباثاتو کې ترقی را روانه ده تاسو خیال دی اول نه خباثات ته ذکر کړل بیا دا غینه پس یو ته ترقی وکړه ویل کاغه خباثتونه کوم پرې مکمل الټه خلکی مکمل الټه اوامر نه کوي نواهی کوي او قتلونه او سوسم شروع کړی دي بیا دا غینه پس کوم دین په بل خطاب کې ورته وی او د دینم پس ترقی یو بل قتلول نه صرف انبیا قتلوي خندران د انبیاو تکذیب کوي انبیا قتلوي اوس پس د دین زیات ترقی کوي چې خدا خلا پرېږده چې نور پیغمبران مو قتلول یا مو غوي ته دروغجن وي اوس نبی راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغنم انکار کوي او اغم چې کوم د داغم د قتل منسوبي جوړوي نو دا اوس څه کوي په دې خطاب کې ورته زجر چې کوم دنه په دغه په انکار د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او داغي انکار سبب هغه په 90 نمبر آیات کې ذکر کیږي صحیح شو او بیا د دوی غ باطل عذر اپاغي باندې زجر ور کوي او داغي ورته کوم د جواب ور کوي دا د دې انکار د پاره بدیم یو عذر بیانې کوي یو بانه بکای نو غ بانه باندې بوله ردو ښا صحیح شو ګوري ورته ولما جاءهم کتاب هر کله چراغ دې کتاب او قران راغی من عند الله یو خدا و چې کتاب نو پوښوي من عند الله د الله د طرف نو بل دغه کتاب کې مصدق لما معهم موافق د هغه سره چې د دوی سره کوم د هغه سره موافق او مخالف نو خبل د د دې دا منکر ورته غټي خته ګوره دومره لوی ظلم دوی کړي دي چې د الله د طرف راغله دي موافقم دي بل ګوره وکانو من قبل او دوی مخکې د دینه دا بنی اسرائیل وو مخکې د دینه چې دا پیغمبر نو راغله دا کتاب نو راغله د دینه مخکې به څه کار کولو یستفتحون علی الذین کفروا یستفتحون علی الذین کفروا کی درې معنی سو معنی دي درې یو معنی دا دا یستفتحون چې خبر به ورکولو پراتلو د دین نبی باندې دوی به ورکولو استفتاح کلاول په معنی د خبر ورکولو سره آلوسی معنی کوي قرطبیم کړي دا معنی یستفتحون چې خبر به ورکولو علی الذین اغه کسانو تکفرو چې کافرانو امیان دا امیان مشرکان سو عرب دیت بدی وی وو وی نبی را روان دی خبر ورسی دی کنه نو دا خبر ورته دا ورکول استفتاح معنی یو دا او دا غ راهب چې نبی صلی الله علیه وسلم شام ته روانو د تر سره او پلار کې دا غونه لاندې دی آرام کولو نو غ راهب لګیدو نو ډوډۍ جوړ کړه چې ډوډۍ جوړ کړه آغا مړی برابر کړه خلکو ته وی چې را دې د کافلی والا ما سره مړی وخړي ټول لاړ چې مړی خوړه هغه مړی خوړه او هغه وی چې نه تاسو که یو کس کم نه بیا خو موږ وړو کې رنټ پروت ته غلا کشرو وی نه ما خو مقصد پاغه کې وغرا ول هغه چې راوستو نو چې هغه ته خپ غور سره وکتل نه ابو طالب ته نصیحت وکړو وی دا ماشوم واپس کا دا دلته مرا ول شان ته شان کې خلک چې کوم دي يهود دي هغه ډیر خطرناک خلک ته هغه بغزیان دي حسدیان دي به قتل کړه پیغمبر د اخر زمانه نو دا دا خبر شو یا علا په معنا د من سره دی وی یستفتحون من الذین کفروا خبر به حاصل ولو د هغه کسان نه چې کافران دي څنګه به خبر حاصلول دوی ته خو پته و چې ماکه کې راځي نو دغه کافر د مکی چې بشام تتل په قافله نو دوی بلاره کې يهود به تاسو کوله که تاسو خو به پیغمبر نه راغلی پوه دوی به تاسو نه کول پښتنه به کولی دا درې دوی معنی شو لباب کې دمشقي او آلوسی پر روح المانی کې دا دواړه معنی کړي درې معنی ووري یستفتحونا چې طلب د فتح به کولو علی الذین پاکستان باندې کفرو چې کافرانو څنګه طلب د فتح به کولو طلب د فتح وی دا به ویل چې یا الله تعالی مونږ ته فتح راکې بنبی آخر الزمان په وسیله د نبی آخر الزمان باندې پوښوي په وسیله د نبی آخر الزمان باندې مونږ ته فتح راکې دا معنی شوکانی راخست دا وای چی توسل بالانبیاء سره جایز دی صحیح شو دا تل معلومه څلورمه معنی دا ده چې دا به نبی آخر زمان هغه کې یو روایت کې تفصیل دی هغه به دوی دا ویلي وي اللهم ابعث لنا نبی آخر الزمان یا الله مونږ ته نبی آخر الزمان را وباسي څه چل بکاو چې مونږه نبی آخر الزمان راشي چې مونږ دا په جنډې لاندې او جنگيږو ادا مشرکان قتل کو د دوی دغه سره مشرکین مدینه سره بر دوی لانجه راتلی کړه نو دوی با او دا به ویلې وی قد ازل زمان هاذا النبی یقینا را نږدې شو زمانہ راغ اخیری نبی او دی مشرکان ته وی تاسو سره مونږ دا غوی په دغه کې جنگي کو دا غره جنډې لاندې او تاسو به مونږ ټول قتلو نو مطلب دا شو که استفتاح به معنی الخبر شي که استفتاح په معنی د خبر حاصلول شي که استفتاح په معنی د طلب د فتح شي پوه شو کنه که په داغه د جنډې د لاندې فتح شي هر څنګه صورت چې شي خو مقصد دا شو چې دوی دا نبی صلی الله علیه وسلم پیجاندو پیجاندای پیجاندای دا خبره به کولی خجی فلما جاءهم نو هر کله چراغ دوی تا ما اغه نبی عرفو چې دوی پیجندل وغه خید مخک نه پیجند کفرو به نو کفر یو کپاغه باندې دا غنه انکار وکاو وینا مړه دا غنه دی دا مونږ وی دا غنه دی پوه شوي فلعنت الله نو لعنت الله تعالی دی علی الکافرین په کافر خلق منکر باندې دا کار منو کړي دې ته دا بل خطاب ورکو تاسو را راشي خبرې کوي تاسو پرون دغه په دغه باندې خبرې نه کولې خلکو ته هم تقریرونه او وعظونه نه کول تاسو به فتح نه غوښتي د مشرکین خلاف چې مطلب دا دا نبی برازي اوس هغه نبی راغی اوس نه ولې نه مانی ولې نه مانی ښه د نه منلو سبب یې څه دی سبب یې وګوره دی به د څه د وجې نه انکار کوي نو بعضې خلک وایي دا ځکه به انکار کوي چې دوی په خپل دین کې ډېر کلک وو الله وایي دین کې نه دي کلک دا حسد اخیستي دي بغض اخیستي دي ښه دا د بغضیان دي بئس ما اشتروا به بئس ما بئس دا افعال الذم نه دی کنه او دا ما فاعل دی مخصوص بالذم هغه رست را روان دی ان یکفر بما انزل الله هغه دی نو بئس ما اشتروا بئس الشیء الذي بد هغه شی اشتروا به انفسهم اشترا یا په خپل معنی سره ده نو چې په خپل معنی سره شي نو اشتروا به چې هغه ستدي په هغه سره دوی نفسونه خپل ان یکفروا بما انزل الله هغه کفر کول دی په اما انزل الله باندې نو څنګه په نفسونه غست دي نو وېدا اخستل په معنا د خلاصولو او بچ کولو سره دي پوه شئ په اوس بد دی هغه شی چې بچ کوي دی نفسونه الکه بد دی هغه شی چې بچ کوي دی نفسونه په هغه باندې دې ځان بچ کوي بچ کوي نو په کوپر بچ کوي ځان پس بچ کئ کفر باندې بچ کئ ان یکفروا بما انزل الله یا بعض وی اشتراو په معنی د باع سره د کنا اشترا باع باع بیع او شرا دواړه د ازداد نه کنه یو په معنی د بل کې استعمالیږي نو بئس ما بد هغه شی اشتراو باع چې خرڅ کړی دی دوی به پاغی سر انفسهم نفسنا خپل هغه بد شی سده ان یکفروا بما انزل الله چې هغه کفر د دوی دی په هغه قانون باندې په هغه کتاب باندې چې الله نازل کړی دی خدا کفر د سده وجنه کړی دی بغیان بغیان حسدن د وجه د حسد نه بغي حسد ته وای خدای دا کې په معنا د حسد سره دی بغي به قران کې راځي کله په معنا د ظلم سره راځي لکه سورته صاد کې به بیا راشي آیت نمبر 22 کې براشي چې بغا بعضنا علی بعض ظلم کړی دی بعض زمونږ په بعض باندې کله به په معنی د طلب سره راشي سورت یوسف کې به راشي آیات نمبر 65 کې ما نبغي مونږ سغواړو هذه بضاعتنا دا زمونږ غرو پیدي کله همانه د فحشا سر راضی ولکه سورت مریم کې براشي آیت نمبر 28 کې وما كانت امك بغيا انا ومور ستا بدکارا بغي په معنا دغه سره شو کله په معنا د امکان او د جواز سره راځي لکه سورت مریم بهانوې نمبر آیات کې چې کوم دی نو هغه څه هغه به راشي وما ینبغي للرحمن ان یتخذ ولدا نه دي مناسب رحمان لرا نه دي ممکن رحمان ته چې هغه ولد ونیسي نو دا به شي کله خو ماله د حسد سره او د عناد سره راځي لکه دغه آیات وګوره ښا بغيا حسدا د وجه د حسد نه حسد پس خبره دی حسد پس وجه کوي د دې پیغمبر سره اينزل الله دا حسد د دې وجه نه چې نازل کی الله تعالی من فضله د بعض فضل خپلنا علا من پاغه چا باندې یشاء او چې خوښي شي اراده او شي من عباده د بندګانو خپلنا په بندګانو کې الله په یو بنده رحم وکړو فضل یې په وکړو کتاب یې ورته ورکړو دوی وی وی دا یې دته ورکړو نه مني په خبرو سي دي حسد ګوره د الله په فیصله دی دا څه خندیران دي د الله په فیصله باندې حسد کوي خدا الله په تقدیر باندې حسد کوي فباؤن دوی اختشو بغضب فاغ غضب باندې علا غضب علا په معنی د بعد سره دی بعد غضب یا مع غضب سره د بل غضبنا دی د یو غضب سره په بل غضب اخته شو څنګه دوه غضبونه شو نو یو دلته کې مختلفه معنی چې کوم دنو هغه مفسرین کړی دي بعد وی چې هغه تباء دی غضب غضب اول د دوی انکار د چانو د عیسی علی السلام نه علا غضب هغه بل غضب څه دی هغه انکار د قران نه دی صحیح شو یهودو یا باو بغضب انکار د تورات نه دی علا غضب دا پسې انکار د قران نه یا مونږ وای نه عربی کې یو قاعده ځکه تسنیه او کله یو شی دوه واره راوړل دا فقط د تکثیر د پاره د سره پاره تکثیر ډیرواله نو مان به دار اوزی چې اخته شو دی په ډیرو غضبونو د یو غضب نه پس ته بل لازیو د بل نه پس ته بل لازیو د بل نه پس ته بل لازی بس دا په غضب اخته خلق دي ښا وللکافرین او د پار کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کده اهانت اهان یهین اهانتن سپکول پوښوي دوی ته سپک عذاب ولي ورکړو ځکه دوی تکبر کړو دوی ځان غټ ګڼلو الله وی ورګل بم سپک واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله دا اوس د دوی غ عذر باطل ذکر کوي او پاغي ور لرت کی چې والکا دا سزا نم کیسه جوړه کړی دا ولې دا نه مانی دا رسول دوی وی نام سره یو قانون دی څه قانون دی سره هغه دا چې کم په مونږ نازل شوی دی هغه منو چې کم زمونږ نه غیر په بل چا نازل دی هغه نه منو الله وتعالى خا ودرګه د جواب ووري و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی يهوديانو ته امنو ایمان راوړي بما پا قران باندې انزل الله چې الله نازل کړي دي قالو دا, دا يهود وای نؤمنو مونږ خو ایمان راوړو بما پا کتابونو انزل علينا چې نازل کړي شي ویلي په مونږ باندې ويكفرون او کفر کومږه بما وراءه فاغس باندې چې غیر ویل دینا ورا په قران کې په معنا د چا سر راضی په معنا د مخامخ سرم راضی ښا لکال ته راضی کنه سورۃ کهف وختي آیات مې تراړولې وکان وراءهم ملک او ود دوی نه وړاندې دغه ځای کې بادشاہ او یاخذ کل سفینه غصبا اغسته به هر بیړی په زور دا شو دوی معنا دا چې ورا په معنا د خلق سرم راضی شاته لکه رست راضی فنبذوه وراء ظهورهم هغه کتاب شا طرف ته وغورځو هغه شا بیا کنایه ده خو لکه دا چې وراء په معنی د خلق سره کله وراء په معنی د غیر سره راضی دلته کې ابو عبید وغیرہ وی دا وراء په معنی چا سره دی د غیرو سره دی نو څنګه شو دا شو دوی ويکفرون او دوی کفر کوي بما وراءه بما غيره په هغه کتاب باندې چې هغه د ما انزل د دوی ما انزل عليهم نه نه چې په دوی نه نازل دا غي نه غیر په ټول باندې څه کوي په غي باندې کفر کوي دا غي نه انکار کوي کوشش بلا یاد ده چې ويکفرون بما وراءه ادي کفر کوي بما په کتاب باندې وراءه بعده چې دینه پس نازل شوی دوی وای مونږ تر تورات پورې منو خو د تورات نه بعد بیا موږ کتاب نه منو هغه غیر منسوخ هغه کتاب نه منسوخ کیږي هغه به دایمي وي دا دا خبره دي کوي وهو الحق الله وی و بکم بخت دا د انکار وجه دانی چې ما انزل علینا تسلب نه تعصب مو شروع کو قومیت مو په دین کې شروع کو طریقه دا نه ده طریقه د منلو د نه منلو د پاره دین او مذهب نه ښه خبر ورته دی کنه دین او مذهب خامخا په حق او باطل کې معیار نه ګرځي حق او باطل کې معیار نه ګرځي بلکې د حق او د باطل معیار سوي هغه د الله تر طرف نه ثبوت تاغي چې الله تعالی ویل دي رسول الله ویل دي نو الله وی و تاسو څنګه انکار کوئ وهو الحق سرد دین چې دا بل کتاب چې دی دا بل کتاب چې دی الحق الثابت من الله تعالی دا د الله تر طرف نه ثابت دی نو د ایمان راوړلو لپاره او د منلو لپاره طریقه دار چې بس د الله تر طرف وو بس منئ بل وګوره مصدقا لما معهم بل موافق د هغه سره چې ستاف سره کم دی دا غین خلاف نه دی نو څنګه په نؤمن بما انزل علينا فقط دا به وایي بس زب اکه منم چې په موږ نازل دي بل نه منم څنګه بل نه مانی ستا سره مخالفت هم نشته دی یو بل د الله تر طرفه نه چې د الله تر طرفه ثابت دی نو دک د ایمان موجب دی خا اوس دا جواب خو ورکړو ته جواب ورکه تاسو خو خیال کړی کنه نو په دې دغه کې یو جواب تسلیمی او یو جواب منعی جواب تسلیمی دای کنه چې هغه ته توه مناظره کې ته نقض وای دا وته وای کنه چې سید اول کې ته وای چې بس ټیک ته ما ستاره خبره ومنه خدا دا دا هغه کې دا نقصانات استاپه خبره کې بیا ورته راتاو چې دی لکه دغه اول خبره دیم نه منم دغه دیم غلطه ده پوه شو کنه خدا دې ته مماشات هم وای نو اول کې ورته وای چې زب بالفرض تاسو وای چې نؤمن بما انزل علينا تاسو بالفرض د سجو تاسو خپل کتاب ومنل دا د خپل کتاب نه غیر ولې نه منئ وجه صدا د انکار وجه خدای چې یو شی حق نه د انکار وجه بدای چې ایمانیات کې تاسو سره مخالفت نه دا نشته چې دا نشته بیا ولې نه منئ اوس وته وای چې خا تاسو چې موږ سره خپل کتاب ایمان راوړو خپل مکلمه نه لري خپل تاسو منل لري قل ورته وای فلم تقتلون انبیاء الله ول تاسو قتل وای انبیاء د الله تعالی ول تاسو وجل انبیاء د الله تعالی من قبل مخکره دینا ان کنتم مؤمنین کچره یی تاسو منن کی د خپل کتاب ک خپل کتاب تورات نو منو د دې تورات تنافذول د پاره انبیاء راغلي تاسو قتل کړی د دې تورات د نافذولو لپاره پیغمبران راغلي دي تاسو قتل کړی دی هغه مو بیا ولې قتلول نه تاسو خپل کتاب هم نه منل دا خبره ورته وکړه خبر ورسې دی اوس د دینه پسو دا تر دې پوري دغه یو دغه چې ترقی ورکړه چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کړی اوس د دینه پس دا پسی شپږم خطاب شروع شو اخیری خطاب دی په شپږم خطاب کې چې کوم دنه ورته دوه خبرې کوي دوه د کې اعاده د مخکینو مخکې چې کوم مزامین تیر شو هغه دوباره را تکراري یوې دوی د سخی عبادت کړوي خو شو کنه هغه ورته دوباره راوړي او دویم نمبر چې کوم دی نو دوی هغه وعده چې ماته کړې و د تورات د عمل هغه ورته دوباره راوړي دا دواړه دوباره ولې راوړي دا د دوی هغه خلاصه ذکر کوي چې والکه د دې ټول ابواب خلاصه شو چې د سره نه تاسو توحید منون کې نه کتاب منون کې نه توحید منئ نه کتاب منئ نو چې یو سړی هم مشرکی هم د کتاب منکری په هغه کې کم شی روغ شو په هغه کم شی خشو نو دای ورته دا ما سبقه اعاده وکړو قسم ته بطور خلاصه او دا دوی د جواب سوال دی دوی ویل نه سیده تاسو خدا خبره کوي تاسو انبیا ولې قتلول مونږ انبیا زکه وجل د فلمه تقتلون انبیا الله چې هغه نو په حقیقت کې نبیان دي پوه شو کنه مونږ زکه وجل چې کم نبی وغه مونږ منل دي الله وتوي وو دا څه خبره کوي چې کم نبی وغه تاسو منل دي موسی خو نبی وغه تاسو منه کنه ویا خنه داغه توحید به منل او تاسو داغه په وخت کې شرک نو کړه شرمېږئ نه او د موسی نبی کتاب چې تورات او پاغي تاسو عمل نو کړی هغه مشاته نو غردول تاسو وایئ چې موږ هغه نبی منو چې کم ثابت دي نو موسی علی السلام په تاسو منئ خو لیکن دا هغه مون توحید منل چې هغه ته کم راوړو او نه مو چې کم دا کتاب منل دي تر دې پورې تاسو بیا هم دا خبره کوي ولقد جاءکم او یقینا راغله او تاسو ته موسی موسی علی السلام بالبينات واضح دلائل سرا ثم اتخذتم العجل نو واضح دلائل رتراوړو پر رد شرک کې خکارخ کار دلائل یرا او بیا تاسو ته وکړو یا هغه مراد دی باندې خو هغه فرعونانو ته راغلی دا بالبينات نه مراد چې کوم دنو هغه موسی عليه السلام کوم واضح آیاتونه په توحید باندې په تورات کې راغلي هغه ته مراد دي بالبينات واضح دلائل سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونی و عجل او جوړ مکو عجل سخه الہم خدای من بعده پس د تک د موسی علی السلام نمی قاتا بعده نه دا مراد دی ګوره دا سوی تاسو چې هغه نه مرګ نه پس وانتم ظالمون او حال دا د تاسو ظلم کوونکی وای شرک کوونکی وای یا ظلم کوونکی وای عقیده د حلول مولرلا چې یاره په دې دغه کې په دې زناورو کې په دې انسانانو کې الله تعالی حال کیږي دا عقیده تاسو نه و نو دا شو و اذ اخذنا میثاقکم خراشه اغه نبی ثابت چې کومو هغه تاسو منو هغه موسی علی السلام هغه تاسو تورات راوړو کنو راوړو تاسو وای نؤمنو بما انزل علينا مونږه منو هغه چې په مونږه نازل شي هغه تاسو تورات راوړو هغه ته وګورئ و اذ اخذنا یاد ک پاغه وخت چې مونږه واغست میثاق کوم پخ پوخ لوس تاسو نه ورفعنا او پورته مو کو فوقکم پورته تاسو نه اکتورا هغه شین غر خذو مونږه تو ما اتیناکم واخر یغه چې مونږه درکو بقوت په اخلاص سرایا بقوت په عمل سرایا بقوت په طاقت او وس مطابق یا بقوت په قوت سره یعنی مطلب په زور نافذ کی په خلق دا ته مونږ وی واسمعوا او واوري نو قالو دی وی سمعنا مونږ واوریدل وعصینا مونږ نه فرمانی کو اوروی او نه فرمانی کو نو دا څنګه شو دې کې خو تضاد راغی چې ام دا وایي ام دا وایي نه دا سمعنا بعضې وایي دا د دوی مشران ووي وروستو چې کشرانو ته کله زور راغی وي نه منو مړه پرېږده پوه شو هغه وخت لاړو یو دا دی دویم دا دی چې سمعنا دا دوی کې یوې ډلې ووي عصینا دا پکې بلې ډلې چې خلک دوه ډلې شو یوې ډلې وي چې سجده بس مونږه منو بلې وي چې نه منو الله تعالی دا غباز په وجه کله عذاب پورته کی کنه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نو هغه یستغفرون کې یو تفسیر دار چې یو بعض خلک چې دغه ځای کې استغفار وایي دا غي بعض په وجه باندې کړه د کافرونو عذاب څه شي بند شي ها نو دا عذاب په دی وجه یې بند شي بعضی وی سمعنا ای اوی فی الحال عصینا ای اوی فی الاستقبال یا بعضی وی چې سمعنا ای اوی په خلی عصینا ای اوی په زړه کې نو زړه ته خو زړه خو الله ته پته وا خدا د خلی اقرار هم چې دوی وکړو نو الله ته عذاب پورته کو جزا پوه شو کنه چې د خلی اقرار وکړو یا سمعنا چې کوم دنو دا دوی دغه وی په خلی وی او عصینا بیا په عمل کې عمل کې بیا کار نه کوو په عمل کې نه کوو نو دا شو و اشربوا فی قلوبهم العجلا او سکول شوی په زړونو دوی کې العجلا حب العجل اغه مینه د سکی دا ولې دوی انکار کولو ځکه د دوی په زړه کې مینه د سکی دا غوسکی هغه مینه د دوی په زړه کې و او ورس کول شوی و څنګه ورس کول شوی و پوه شوې نو دلته معنا کې وای مولا عام باشه ده چې چپ نشه وده نو بعض مفسرین چې کنه هغه بیخي په ظاهر لاړ شي نو چې په ظاهر لاړ شي داسې مانو کې وای دا داسې سکول شوی چې موسی علی السلام د اسخه مات کړو وی سوزولو مات کړو او بیا سمندر ته ورغورځول دا خو ټیک تل نن سفنه فی الیم نسبا وای دا غي نه پس دوی د اغي وبونه وبوس کوي نو دا وای غي شراب نو آفرین بر علم غلام جان پوښ کنه کې مشکا تر کې مشکا و تر مشکا تر دا عجیب قصه دا نه دا سه اشراب نه لس کول دي ته نه ویل کیږي ته اشراب مانو کا اشراب هغه ته وایي چې پټي سړې پړه سکی وبي کی دي ته وایي د دوی زړونو ته دا د سخي محبت داسې ورغلی و لکه چې پټې سړې پڼه کې دا اوبه ورته ورداخلي شي نو چې ورداخلي شي نو په هغه کې قسمه قسم فصلونه را زرغون شي کنه نو دغه شان د دوی زړونو ته دا د سخی مینه ور داخل شوی و دا غي د وجه نه ګنده ګنده خباستونه په دوی کې راغلی دا د دوی د خباثتونو، رذالتونو هغه خلاصه راته بیانوي چې په څه وجه پکې دا دومره ارامیتوبونه راغلل، وایي دا د دوی په زړونو کې د هغه سخي مینه، د شرک مینه څه وه، د هغې د وجې نه دا پیدا شو. ښه، صحیح شو. یو معنی دا ده. دویم بعضې وایي چې دا اشراب دې ته هم ویل کېږي لکه د نشې څکل، چرس څکل، پوډر څکل دا دي که نه، نو اشربو دوی نشه کړي شوي وو په مینه د سخي باندې، کولی شوی وو ورته د هغې په وجه نشه شوي وو نو د حق او د باطل په وجه پکې دوی تمیز نشي کولی د دوی په زړه کې اوس هم هغه مینه پرته ده د هغې د وجې نه نشه دي حق او باطل ورته نه ښکاره کېږي تاسو پوهېږئ پرې خبره درېمه خبره دا ده چې واشربو فی قلوبهم العجل شاه عبدالعزیز صاحب وایي چې اشراف کله دي ته ویل کېږي نو اشربو فی قلوبهم العجل معنی دا شوا چې دا سپینواله دوی ته پر رنگ کې ورګټ شوی دی د مسامونو ته ور داخل شوی دا دغه د ادم مینه د سپی مینه د سپی د دوی د مسامات ته ور داخل شوی دا خو شوی کنه نو دې طرف ته اشاره ده قل ورته وایا بئس ما یامرکم به ایمانکم دوی خو وی کنه چې موږ په خپل باندې ایمان راوړی دی نو اوس ورته جواب ورکي زجر ورکي بئس ما یامرکم خ ایمان دې په خپل تورات راوړو نو چې په خپل تورات ته ایمان راوړی دی نو بئس ما یامرکم به ایمانکم بد دې هغه کفر چې تاسو ته امر کوي پاغي باندې ایمان تاسو وکافر کې کفر او ما ایمان راوړی په تورات تورات منم نو تورات ته دا حکم کړی دا تورات ایمان ته ته و چې پرستی عبادت وکړه دا د تورات ایمان ته ته وی چې مطلب دا دی چې ته د تورات نافذ او ما او تورات مخالفت وکړه دا ته د تورات ایمان ویل دي ان دا خلک وای کنه ولکه تا ته تبلیغ داخل تا ته جهاد داخل تا ته مدرسه کې داخل دا خلک پښتو کې وای کنه چې سبت کار څوک کې بیا ته خلک هغه وای کنه چې دې بیا هم ځان داسې کې د مجاهد منو خطا د جهاد داخل پوه شئ نو ادی وی چې مونږ خو ایمان راوړی دی نو چې ایمان راوړی به سما یامرکم به ایمانکم بد دغه شی چې امر کوي تاسو ته پاغي باندې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان راوړون کې راوړون کې او منون کې د خپل کتاب کدا د خپل کتاب ایمان تاسو خپل کتاب تاسو معنی دا خو بیا ناشنا خبره ده چې تاسو ته کتاب دا خولې چې دا کارونه کوي خدای زجر ورکو ها دا حکمنه وته وی قل ان كانت لكم الدار الاخره اوس مناظره تر دې ځای پورې ختمه شو وروره سره دې شروع کړي وکانا کله انعامات ذکر کوا کله عذابونه ذکر کوا کله چې کوم دل د دوی هغه مخالفتونه ذکر کوا دا تر دې پورې ذکر شو چې ذکر شو اوس خبر را لا خیر لا چې اخیر لا را لا دوی نه نور وار په خطا شي کنه وای ځه مړه یې زمونږ په دې پیدام نه کی او موږ به جنت ته پوه شو کنه یو خبره ده دوی مدار چې مناظره چې کله وشي کنه نو مليان ناس دي نو دا خورور لګیای نو فلانی کتاب دالی کې او فلانی دالی کې دلته امیان ناس ته خلی واز نه ولي چې کله پاسيږي خبره ختم شي امیان خلک وای په پته پوي نشو غم دلیل وی او دم دلیل وی غم وی چې الله وی دم وی چې الله وی مونږ ته څه پکې څه پته لګي نو د دې امیانو د قانع کولو د پاره ورته وسه کوي چیلنج د مباهله ورکي راځي مناظره خو نه کوي مناظره کې خو پړش وي په دې خو نه سمېږي مباهله کو راځي چې کم یو په مونږ کې کاذب او دروغجن وي الله دې تبا کی راځي چې دغه کو بد دعا وکړي دې ځای کې دوی څه شو فعل شو چې یاره دا خو نه کیږي پوه شوې دا هغه دي ته چلنج د مباهلې وي په اصل دغه باندې ذات بیا راځم قل ورته وای ان کانت لکم الدار الاخره کچرته وی تاسو لره کور د اخرت جنت الدار الاخرت په قران کې معنی جنت تری عند الله پنځ د الله باندې خالصتا صرف یوازې من دون الناس غیر د نور خلقو نه د نور خلقو نه غیر یوازې جنت ته کتا سو کړي ته خوای کنه چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دا خوای نو چې دا وای نو راځي فتمنوا الموت نو تمناو کوي د مرګ ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی په خپل دعوه کې کپدې خپل دعوه کې رښتونی نو راځي د مرګ تمناو کوي دې ځای کې د مرګ په دې تمنا سره څه تعلق ته چې یو سړی په حق دی غری د مرګ تمنا وکړي نو دا یاد ساتي جلالین بل ته توجیه کړی دا نو دا غي د وجه نه توجیه عامه شوی دا اگر چې غ توجیه مرجوح ده دا جلالین کړی دا تفسیر یسیر کړی دا دا توجیه دلته کې کوي چې دای ته وی چې چرته تاسو مرګ دغه کوي جنت تاسو وی کنه خو مرګ غواړی کنه دا څه مطلب دی وای مطلب دا دی چې جنت سره تاسو مینه ده ها او دا تاسو محبوب دی او جنت تاسو ته حاصلېږي نو پلاره کې رکاوټ یو مرګ دی کنه نو دې مرګ او غواړی د ژوند دی نو دا مرګ او غواړی تاسو به خپل جنت ته ورسیږئ ته ورسیږئ جنت ته ورسیږئ ځکه څوک چې وای د کم څه سره مینه کوي نو هغه د هغه وسیله سره مینه کوي مرګ وای وسیله ده دغه مرګ وای دغه وسیله ده په دې توجیه باندې قرطبي، ابن کثیر ټول پرې راغلي دي ردونه یې کړي چې نه دا توجیه خو د سره هم نه ده. ولې نه ده؟ وایي ځکه دا توجیه باطله ده چې که چېرته دا خبره شي نو هغوی به صحابو ته ووایي چې تاسو ځان ته په حقه وایي که نه وایي او مونږ وایو چې تاسو په حقه وویل زه تاسو ځان له مرګ غواړئ که نه پوه تاسو ځان له مرګ غواړئ تاسو له مرګ نه غواړئ دغه شانتی نبی صلی الله علیه وسلم خو باقاعده ویلو چې لا یتمنین احدکم الموت تاسو کې دې هیڅ څوک د مرګ تمنا نه کوي د مرګ تمنا دې نه کوي نو بیا به تاغي و چې تاسو د مرګ تمنا او کې اته بیا د مرګ تمنا نه منول کې دا ورته وایي چې ته خو په حق یې ته په خپل د مرګ تمنا نه منه کې مونږ ته وایي چې مرګ تمنا او کې نو په دې توجیه باندې دا اعتراضات راځي د دی وجه نه لهذا ابن کثیر دا توجیه رد کړی او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه بل توجیه را نقل کړی دا هغه توجیه څه دا غدا دا چې تاسو ترجمه کوئ نو دې ته ویم ان کانت لکم الدار الاخرته که چرته وی کور د اخرت عند الله تاسو لرا عند الله پنځ د الله خالصتا خالص من دون الناس غیر د نور خلقنا فتمنوا الموت نو او غواړی مرګ او تمنا د زړه مینې ته وای خو په جبه باندې وسره اظهار مراد ابن جریر وایي دا په جبه وسره اظهار مراد دی فتمنوا الموت نو تاسو او غواړی مرګ علا اکذب الفریقین ها په دروغ جن د دوه ډلو باندې په دوه ډلو کې کومه دروغ جن وای الله دې مړ کې او ته تباہ کړه دې په دوه صحیح شو ان کنتم صادقین که چرته یی تاسو رښتونی که تاسو رښتونی یی په دې خبره کې تاسو په حق یی راځي مونږ وایو چې مونږ په حق یو دعا به وکړو چې کم په باطل یی الله دې تبا کړي بس لنډه شو الله وی ولن یتمنوه هرگز دوی دا تمنا د مرګ نه کوي بالکل نه کوي ولې نه کوي وای دغه ته چې کوم دی بيدې تخپل چاړه چې کوم چرګ تخپل چاړه په وګو کې ښکاری بما قدمت ايديهم په سبب د هغه ګناونو چې دوی مخ کې لګري دي د تا پته چې ما څه کړی دی اخرت خو مې ډمبر لرګې دی نو دې چرته نن تکي دا دعاګانې کوي دې خو ځان بچ کول غواړي پوه شئ لږ وخت یې رول غواړي مزید چرچې کول غواړي ما قدمت ایدیهم قران کې راځي مراد ته نسدي ولی تمنا د مرګ نه کوي ولا تجدنهم زکه نه کوي یارا ولا تجدنهم خامخاتب مومی دوی احرس الناس ډیر هرسناک د خلقنا علا حیات علا حیات طویله په اوګد ژوند باندې د ژوند ډیر سخت شوقیان دي يهوديان ډیر زیات خوان ور کوي لتجدنهم په معنی د لتعلمنهم سره ده ها بیا په سوال نه راځي نحوی چې لکه د یو جدا یجدو خو یو مفعول دلته خو دوه مفعول راغلي دي ولا تعلمنهم خامخاتب پی جنې دوی احرس الناس ډیر حرسناک د خلقنا علی حیات په ژوند باندې په اوګ ژوند باندې ومن الذین د ټول خلقنا ډیر زیات شوقیان دي ومن الذین او بیا ډیر شوقیان دی ډیر زیات حیرس کوي د هغه کسانو نه اشرکو چې هغه مشرکان دي د مشرکانو نه هم د دوی زیات مرګ خوښته ښه دا دغه ژوند دی خوښته د دنیا ژوند د دوی د مشرکانو نه هم ډیر خوښته نو دا ومن الذین اشرکو مونږه د احرس الناس سره ولګو احرس سره احرس من الذین اشرکو ایا بعد وی چې دلته کې ومن الذين اشركوا چې کوم دی نو دا دلته کې تقدیر دی ومن الذين اشركوا قوم يود احدهم لو يعمر الف سنه او بعض د مشرکانو نه یو داسې خلق مشتا چې هغه کې خوخی یو کس لو يعمر الف سنه چې هغه تل زر کال عمر ورکړي شي زر کلنی ډیره خوخه لخه مال پدې کې یا دغه شو نو بهر حال که په دغه شو په اولنۍ توجیه ډیره خره ها یود احدهم خو خیوتن د يهودیانو نه لو يعمر دا لو سر تمنایه مصدریه دی لو يعمر الف سنه عمره الف سنه عمر زر کالا زر کالا عمر ډیر خوان ورکین و چې زر کالا راته ملاوي او دا مجوسو کې دا مرضو هغه چې بکله چاته دعا کوله وی عشل فسنا زرکلن شي پوښ کنه ها نو عمر مہرجانا دا ویل زرکلن شي ته زرکال عمر دي شي نو دوی دا وایي وما هو او نه دا دا هو ضمیر چې ده بعد وایي دا ضمیر هغه احد تراجه ده او نه دی شان داسې پوښوي او ما هوا نه دی بمزحزحه بچ کون کې من العذاب د عذاب نه ان يعمر ان مصدريه په تعویل د مصدر سره وګرځوا او عمره نه دی بچ کون کې دلرا د عذاب نه عمره عمر دد عمر دد د عذاب نه نشي بچ کولای اگر کزر کال شي ښځه د عمر په وجه د عذاب نه نه بچ کیږي نو کی دیشي چې دغه په وجه د عذاب نه بچ شي د الله تعالی نه پټ شي نو الله ورپسې والله بصیر بما يعملون الله تعالی لیدون کې د هغه چې دوی کوم عملونه کوي الله ته هغه معلوم دي د الله نه نشي پټې دي چې دی وجه لو باندې او کوم په باندې بلان بچ کوم په باندې باندې نه بچ کیږي خورورا اوس دلته کې ورونو دا دې چې دلته کې ویلې ولن یتمنوه ام دک مباهله چې کنه دا بیا راشي په سورته جمعه کې ښا سورته جمعه یو اتوشتمه سپاره کې نه اتوشتمه حاجی ها اتوشتمه هغه د دې فرق وګورئ دلته داسې ذکر کو ها ولا يتمنونه آیت نمبر 66 ولا يتمنونه او دوی هرگز تمنا نه کوي بما قدمت ايديهم دا قبل ته په صحیح راځته او غلي واړو شي دا کثر او چینه په دې خراج باندې بل مخته ته مزه ده شاته مرا ده مخ کې راشه ولا يتمنونه او دوی تمنا نه کوي د دې مرګ بما قدمت ايديهم په سبب د دې چې دوی مخ کې لاسونه لګلې دي والله عليم بالظالمين الله تعالی په دې په ظالمانو باندې دلته عبارت کې لږ فرق راغی التا الته ورته وی ان كانت لكم الدار الاخره عند الله دا او دلته کې وته وي انکم زعمتم ان ان زعمتم انکم اولیاء الله دا ولې دا فرق ذکر دی چې الته خو دوی د جنت داوی دوی سوي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا جنت ته باندې داخليږي مگر يهودي او نصراني الته بل دا کې وای وای هغه مخ کې تیر شو کنه هغه کې ویلي د دې مثال د خره سره ورکړ چې د خره سره ورکړ دوی غوسه شو ویو دا الله اولیاء ته وی خره وی مونږ ته خره وی مونږ اولیاء یو اولیاء الله ته وته ویلی پوښی ان زعمتم انکم اولیاء الله که تاسو دا عقیده لرئ چې تاسو د الله اولیاء یې ځکه نه فتمنى الموت دا چې د مرګ تمنا وکړو ته ویلی کزه ویلی مراد چې مباهله وکړو هلته کې ویلي دي ولن یتمنوه هرګز تمنا نه کوي سورته بقره کې پس تاسو وګورئ کنه ولن یتمنوه ابدا هرګز تمنا نه کوي پدې کې بس وایي پدې کې وایي ولا یتمنونه هلته لن راغلن کې سختی ډیره کنه هرګز نه کوي او لا یتمنونه نه کوي ولی الته مساله سخته والته خو دوی داول جنت کوله وی جنت ته وځو جنت ته نو چې ته ویلې الله وی وو جنت خو پرې دې د مرګ بالکل په عمر هم نه غواړي په عمر ښا او دلته کې خود دا لګا داوی لګا راکمه وکنه موږ اولیاء یو اولیاء نو الله وی ولا یتمنونه نیکی تمناګان نه کوي پوه شو کنه د مرګ تمنا برته ونکي نو دا شو خجی والله بصیر الله تعالی لیدون کې بما پاس باندې عملون چې دوی عمل کوي تر دې پوری د سورته بقره یو ایسه لاړه په پوه شوي کنه یو ایسه ټول توحید باندې ولګی دا کنه او برابر ولګی دا څنګه ولګی دا وای په اول باب د دې کې سو فرقه مذکور وی درې فرقه مذکور وی متقیان کافران منافقان بیا په دویم باب د دې کې څه شی وو دعوت توحید وا اثبات په پینځو دلایل او په سلورو انعاماتو لندن به سره دی غيو ټکه دشمار بیا کار خرابي بیا ور پسې دعوت خاصه شروع شو بنی اسرائیل ته نه اوامر او پینځه نواهی اصلاحي پروګرام دا غي نه پس بیا بنی اسرائیل ته بیا خطاب شروع کو په سلورم باب کې صحیح شو دا خدریم باب سلورم باب کې بنی اسرائیل شپک خطابات ورته وکړ اول خطاب کې ورته ات انعامات ول عذابنا صحیح شو په دویم دغه کې باب کې ورته بیا ات د دوی خباستونه ذکر کړ بیا په دریم خطاب ورته وی چې الټه شوی ای اوامر نه کوي ما نواهی کوي په سلورم خطاب کې ورته وی چې او تاسو چې کلم پیغمبر راغلی دی تاسو تکذیب او قتل دا تاسو کار دی په پنځم خطاب کې ورته وی تاغه چې تاسو ترقی کړی د دې نبی نه مو منکار وکړو نو په شپږم خطاب کې ورته خلاصه را ذکر کړه چې نه مو توحید منلې د سخیمو عبادت کړی دی پوه شو کنه او نه مو کتاب منلې دا غي نه مو انکار کړی دی نو په اخر ورته دعوت ته مباهلی ورکو وی راځي کې په حق یې چې پته مولې